بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د ملل متحد په باره کې چې مسلمانان په ملل متحد کې شریک شي کنه شي او په دې حق چې مسلمانان دي په نړۍ کې اوس موجوده قوانین کاغه سیاست کې دي په اقتصاد کې دي ټولنیز قوانین دي که اخلاقی ضوابط دي دا دی ومني که دی ونه مني او بیا په خاص ډول باندې په افغانستان کې چې اوس یو نوی وضعیت راغلی دی په دې کې مختلف افکار مختلف نظریات مختلف تنظیمونه مختلف جهتونه فکری استخباراتي ادبي اجتماعي سیاسي جهتونه راځي دلته خپل فکری او اخلاقی سرمایه ګذاري کوي او خلک تربیه کوي خپل نظریات پکې خپروي د دې ټولو په اړه باندې دی مسلمان په هیڅ باندې دی موږ تاسو موقف څه شي څه دی وایو او په دې اړه باندې چې دا کم اوس نظام چې جوړ دی یا د امریکان د راتګ نه وروسته دا نظام دوی جوړ کړ د دې نظام په اړه باندې د موږ موقف د مسلمان او افغانانو په حیث باندې څه چې دا نظام د منلو د کنه د منلو دا ټول هغه مفاهیم دي چې د موږ تاسو د ټولنې ځوانان ځوانان یې مصروف کړي دي نو په دې باره کې پوښتنې هم لري تشویشونه هم لري او هر څوک کوشش کوي چې د شریعت له نګاه نه د دین له نګاه نه د اسلامي عقیدې او اسلامي تصور له نګاه نه په دې باره کې یو واضحه خبره واوري او په هغې باندې خپل قناعت او خپل فکر ورباندې جوړ کړي او بیا د هغې په نتیجه کې هماغسې یو موقف ونیسي چې چا سره دوستي وکړي او چا سره دښمني وکړي د دغه مفاهیمو په باره کې په اختصاصي ډول د ار یو په باره کې خو اوس بلن مجلس کې څه نشم درته ویلی په یو څو اصولي خبرې تاسو په خدمت کې زه عرض کوم اصولي خبرې چې د هغو په رڼا کې بیا سړی په دغه ډول موضوعاتو کې یو دینی رڼا له ځان سره لرلی شي هغه رڼا چې در سره وه بیا وخت په وخت هر ځای کې چې دغه ډول شیانو سره ته مخامخ کېږي نو بیا په خپله ته موقفګیري هم کولی شي په خپله بیا ته هلته رایه هم قایمولی شي یو شاته دعوت او خبره هم کولی شي نو تر ټولو اول او ابتدایي خبره زه یې داسې لږ ساده غوندې تاسو په خدمت کې د یو مثال په په رڼا کې وړاندې کوم هغه دا چې دا دنیا انسانان او په دې دنیا کې چې هر څه دي که انسانان دي که پیران دي که حیوانات دي که نباتات دي که موجودات دي که زیر زمین دي که سر زمین که دا هر څه دي که ځمکه ده که نور سیارې دي چې څومره موجودات دي مخلوقات چې څونه دي د اسلامي عقیدې له نګانه دا ټول خالق لري یو خالق لري او دا ټول دی هغه ملکیت دی دا ټول دی هغه ملکیت دی او دا دی هغه فعلی نظام ده فعلی نظام په دې معنی چې دا دی هغه فعل ده هغه دا پیدا کړی خلق کړی دی خلق دی الله تعالی دی افعال نه فعل الله خالق دی دی ارڅ خلق کړی دی هغه پیدا کړی دا د منګه عقیده ده د مسلمانانو الله خالق ده او الله دې د ټولو مالک ده او بلا شریک مالک ده په دې کې څوک شریک ورسره نشته چې وای چې دا یو څه کې ما پیدا کړی نو په دې کې به ما خبره چلیږي نه دا ټول دی نیم دی یو الله ملکیت ده خچ الله دومره هرڅ په دقیق شکل باندې پیدا کړی دي کغه انسان ده که حیوان ده که ستوري دي که د سماوي اجرام او حرکات دي که په سمندر کې دي که د دې ټولو ترمنځ د تفاعل او د تعامل د کم اصول دي یا کم رودې یا کم شکلونه دي یا کم پرنسپلز یا قواعد دي دا ټول الله دومره دقیق جوړ کړی دي دومره دقیق چې انسان په هر څه کې چې اوس څېړنه کوي نو په هغه کې یقینا د دقت او په هغه کې تنظیم دقیق تنظیم په نظر ورځي ورته خچ الله دا ټول هر څه دونه منظم پیدا کړی دي یعنی په خپل خلقت کې دونه منظم پیدا کړی دي مثلا وګور د ازمکه چې وګورې ازمکه خو غونډاره دی په خېټه کې ور دم داسې ده کنه بیا په سر صخري طبقات دي هم بل اخر په اخر کې بیا دا سطح ورته داسې جوړ کړی چې انسان هم کرنه ور باندې کولای شي هم خپل ور باندې وسیدلی شي هم د آب او هوا ورته داسې جوړ کړی ده چې د ژوند ټول وسایل پکې دي په داسې حال کې منځ کې خټه کې ور ده او دا ور دونه د سر نه لري ساتل ده چې دا پاسر ژوند ته متاثر نه شي بیا د پاسر فضا ته چې وګوري د لمر د شپږ زره درجه شوا د چې زمکه ته راځي خو که زمکه ته ټوله راورسیږي نو د زمکه خو ویلکې ده خو هرڅه ختمې ده انسانان ده موجوده ژوند د هرڅه د لمن زوړي که چې د لمن زوړي نه بیا رب العالمین د خپل رحم او د خپل کرم دی وجنه په دې فضا کې الته د اوزون طبقه پیدا کړي دا د اوزون طبقه دغه د لمر نه راغلي شعاع چې ډیره تیزه شعاع ده دا په ځان کې جذبه یې زمکه ته مغرانه را پریدي او دون اندازه ګرمي را پریدي چې د انسانانو ژوند په باندې چلیږي که دغه د اوزون طبقه نه او د شعاع ټول زمکه ته راولي او د تودوخه ټول زمکه ته راشي خو زمکه سوځي نو الله الته داسې کار کړی دی په دې فضا کې یو طبقه د غازونو داسې جوړه کړې ده چې هغه لپاسه د حرارت مخه نیسي انسانان به دلته خپل فساد کوي لګیا دي داسې غازونه تولیدوي چې بیا اوس لګیا دي د ګلوبل وارمنګ یا د نړیواله تودوخې دا مسله چې د دې نتیجې د دې ټولو نتیجه دا راوځي چې دا غازونه پورته کیږي او هلته د وزن طبقه شل پې کوي نری کوي چې د سوري کېدلو خطر رامنځته کوي چې سوري شي نو بیا به له پاسه د شعاع ټوله ډیر رالویږي د لمر رڼا ډیر رالویږي ځمکې ته چې ځمکې ته ډیر رالویږي نو بیا به کنګلونه ډیر وبکی چې ډیر وبکی سمندرون سطح به پورته کیږي ځکه به غر کیږي طوفانونه به الوزي تودوخه به زیاتیږي ونې به کمیږي بوټي به کمیږي د انسانانو ژوند به د مشکل سره مخ کیږي نو ګور رب العالمین د خپل کرم کړی چې دا هر څه دونه دقیق پیدا کړی دي که ژوند ده که ژوندي مخلوقات دي که ستوري دي که د ستورو حرکتونه دي که شمسي نظام ده که نو د هر څه دا چې الله دونه دقیق پیدا کړی دي نو ته وایه چې دغه الله به د ټول ارڅ د چلولو لپاره ورته قانون نه وي رالیږلی قانون به نه وي جوړ کړی خامخا به جوړ کړی ښه چې د پیدا کړي م امده او بیا قانون هم ورته امده جوړ کړی نو بیا به دغه قانون چې دا دور ته رالیږلی دا به د دغه جوړو شوو شیانو سره مطابقت لري که به مخالفت لري داسې فرض کړئ چې یو کمپنۍ ده یو شرکت یو فابریکه ده یو یخچال جوړوي چې یخچال جوړ کړ هر ټول مراحل نه تمام شو چک شو تصدیق شو چې دا نور پوره ده بیا یو کټالوګ یا یو کتابچه چې د دې باره کې معلومات هغه ورسره دي دغه کمپنۍ داسې کوي چې جوړ کړی یخچال وي او کټالوګ ورسره کېږي د تلویزیون ها نه کوي خچ یو بنده داسې نه کوي یو کمپنۍ داسې نه کوي نو ته اله خالق خالق الكون هغه به داسې وکړي چې جوړ کړی یو شی او راولېږي ورته بل شی چې په دې کې اوس چلاوي د دې پرانا کې چلیږي دا معقوله ده نه دا چې معقوله نه ده نو معنا دا شوه چې دا څه چې په دې کون کې شته دا د اله د خلق نظام ده د پیدا کولو او چې دا الله څو ورته را لېږل دي انبیاو په واسطه باندې د آسماني کتابونه دا د دغه کون سره د تعامل طریقه ده او د دغه اله د ارادې د تطبیق د پاره کې لارښوونه ده چې د اله اراده دغه څه تطبیق کوي د الله دغه خوښیږي دا کوي دغه نه خوښي دا مکوي په دغه کې تاوان ده په دغه کې ګټه ده دغه روا ده دغه ناروا ده نو چې یو کمپنۍ داسې نه کوي چې ماشين یو جوړ کړي او کټالوګ بل ورسره ولېږي بل شي جوړ یخچال کې او کټالوګ یا کتابچه ورسره د موټر ولېږي یا جوړ موټر کې او هغه ورسره کټالوګ ورسره د رادیو ولېږي یا جوړ مثلا کمپیوټر کې او کټالوګ ورسره د یخچال ولېږي داسې کوي نه کوي خه چې یو مخلوق داسې نه کوي نو د الٰه په باره کې دا خلک څنګه تصور کوي چې وایي چې یا خو یې سره لېږلې نه دي بیخي د دې کون د تنظیم لپاره څه لارښوونه اسماني نه ده رالیږلې چې دا څوک انکار کوي د اسماني لارښوونو د الٰه د لارښوونو او یا وایي چې رالیږلې ده خو هغه اوس د دې سره مطابقت نه لري دغه وخت تېر شوی ده د هرې زمانې بېلې غوښتنې نو دا په دغه الٰه باندې اتهام واردول نه دي دا دغه الٰه کمزورې ګڼل نه دي چې یو خاطر ګوري چې دومره دقیق خلق کوي دومره دقیقه پالنه کوي دومره دقیقه هستی جوړه کړې ده او دا هر څه په خپل قدرت کې دي او له بل خو به ورته وایي چې د په دې نه پیږي چې دا څنګه وچلي یعنی په عقلي لحاظ باندې دا خبره د څوک چې لګیا دي د ځان نه د کون د انسان د تنظیم لپاره قوانین جوړوي او د اله د قوانینو د آسماني قوانینو په مقابل کې بیا هغه هغه ته اعتبار ورکوي دا خلک غیر معقوله دی دوی د دعوه غیر معقوله ده نو د دې خبرې ټوله معنا دا ده چې دا کون دا د اله ده د خلق نظام او دا آسماني ارشادات چې په انبیاو باندې راغلي د وحي په شکل کې دا د اله د قول نظام دا قولي نظام ده او هغه فعلی نظام دی چې د انسان د فعلی او قولی نظام ترمن فرق ناراضي نه کوي نو الٰه به څنګه کوي د ارت هغه پیدا کړي هغه خپې پیږي چې دا دغه څه چلیږي د انسان په دغه کې ګټه ده دغه کې تاوان ده په دغه کې صحت ده په دغه کې مرض ده په دغه کې کامیابی ده په دغه کې ناکامی ده دغه کې هلاکت ده دغه کې نجات ده ځکه په باندې پیږي چې هغه په خپل فرمای الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هغه ذات به نه پیږي چې هغه د هر څه پیدا کړی دی او بارک بین او با خبره ده یوازې با خبره نه په دقایق د امور باندې په باریکۍ باندې په خبر ده خچ خلق هم دی هغه ده او په هر څه باندې خبر هم دغه ده نو بیا به څنګه د آسمانی رسالت او د دغه فعلی یا د کون د خلق ترمنځ یا د ماشین او د رهنما کتاب ترمنځ به فرق به ولې راځي اوس یو څوک راځي سربخو ده وایي چې زه یو نوې شی دی یو نوې ماشین ده هغه بس دا زه په خپل تجربه باندې چلوم هیڅ د کټالوګ ته ما ضرورت نشته سر به خود اخلاصي سر به خود تړي نو څه تصور کیږي دا به وران ډیر کی کوي جوړ ډیر کی قران به زیات کی نو په عقل څه ورته وایي فطرت څه ورته وایي چې ته ور په دغه شی ځان پوکه چې د په منځ کې د څه شي خلاصيږي څنګه بنديږي څنګه کومه پر ځای کوم ځای ته ورکولې ته ځان په پوکه دی غنه ورسته بیا ته کار پکې شروع کا نو نه د ما پوکول ته ضرورت نشته زه خپل بس څه په مخ راتله غسه کوم نو دې به وړاندې کې کوي جوړ دي یقینا شوران به دي خو یو بل څوک بیا راځي هغه وایي چې بس د ما زه په دې کتلو کې په دې رساله کې په دغه کتابچه کې د رهنما کې شور سره لګي په دې کې صاحب زه متخصص دا ټول یادی راته یاد دي هر څه راته یاد دي ماشین مې خېدل نه ضرورت ورته نشته بس په دې کې متخصص یم دې کې ما استادي اخیسته ده دا سړی څنګه غني لیونه غني که په حال دا لګلې دا شاید د ماشین سره یو ماشین زه به ګورم نو سره مې کار نشته بس زه په دې کې متخصص یم دا سړی څنګه غني پوره غني کې نیمګړی نیمګړی غني اوس د منګه یو طایفه خلک راغلي هغه وایي چې بس د الله چې څه نظام را لېګل دا قولی نظام دی وحی بس په دې کې د منګه تخصص ده حفظ کوو یادوي تلاوت کوو په معنا باندې ځان پوه کوو نو دنیا سره د منګه غرض نشته په دنیا سره نه خوګو چې څه به کې چلیږي څنګه نظام جوړي څنګه قوانين جوړي بشر څه کوي څه نه کوي څه ته حلال وي څه ته حرام وي فساد په لار روان دي د اصلاح په لار دي شان سره زمونږ کار نشته بس موږ دیني عالمان یو دا هغه دي هغه نظریاتي متخصصین دي چې دا څه شي د څه شي لپاره چې دا کتاب راغلی ده هغه کار دوی ته واخیسته دوی خو یوازې د فکری متعه لپاره د فکری خوند اخیستلو لپاره هغه ګوري او بس په مغه کې خپل مشغولتیا کوي چا د څه کار لپاره را لګل هغه خو نه تی اخلي کنه یو طایفه خلک بیا د نور دی د د دنیا ولا خلک هغه د موږ د اسمان د اله اله سره او د وحي سره او د رسالت سره د اسماني راهنمای د دې سره د موږ کار نشه د موږ خپل فکر باندې چلو دام لیونیان دي دا یې تر جوړول او رانول ډیر کوي نو په کار دا د معقوله خبره دا ده چې دغه کون دغه ماشين دغه آله دی د هغو رهنمایي په رڼا کې استعمال کړی شي ودې چلولی شي چې هغه چا دا جوړ کړی د ورسره د ایښې دي چې دا دغه څه کوي دا کون دی الله دې جوړ کړی د انبیا دی الله دی را دی را لګلی دی او د لارښوونې دی الله دی آسماني کتابونو کې صحائف کې دا را لګلی چې دا داسې چلوي که د دې نه خو دې خوښوي بیا دا تاسو خپل کارم خرابوي او د دنیا هم خرابوي ځانم خرابوي بیا چې هغه چا د انبیاو منلې ده هغه کامیاب شوی دي چې هغه چا د انبیاو نه منلې هغه باندې عذاب راغلی دی ځان هلاک کړی دی خلک هلاک کړی دي مختلفو قسم آفتونو باندې اخته شوی دی ساده معقول مثال مې درته ټول خلک په دې باندې قانع دي کې دي چې شک نشته چې دا دغه څه نه نو چې اوس دا کون دی الٰه ده دا حکم دی کې دي چا چلی دین خو هیڅ انکار نه کوي چې دا کون الٰه پیدا کړی خو چې دغه ده نو دا حکم دی چې د چا وچلی دی الله دی وچلی اوس یو طایفه خلک راپورته کی د غربیان هغه چې نه صحیح ده چې الله پیدا کړی دا خو الله ته اجازه نشته چې دې کې حکم وچلی حکم موږ خپل چلو ځان ته قوانین هم خپل وضع کوو حلال او حرام هم خپل تعینو روانه رواب هم خپل تعینو خ او بد معیارونه هم خپل تعینو څه شته اکثریت خو ویلي هغه خو چې څه بد ویل بد او قوانین به هم د وحی نه نه اخلو بس د خپل خوخي او د آراو نه به اخلو د خپل عقل نه به جوړو او بیا به اکثریت ته باندې کوو که اکثریت تایید کړ تایید کړ رد کړ رد نو د الٰه په ځای باندې اکثریت د الٰه په حیث درولای ده کون دی الله د قانون کې بل څه چلی ولی په دې نه پیږي مخ په پیږي چې هغه چا جوړ کړی هغه په نه پیږي چا د چا دا هغه په نه پیږي هغه وای الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هغه ذات په نه پیږي چې هغه پیدا کړی دی دا هرڅ باریک بینه ده او با خبره ده سیکولران راپورته شي لیبرالان راپورته شي د غرب پیروان راپورته شي نه بس اله نه پیږي موږ خپل جوړو ورڅ د غرب فیلسوفانو شنه اله دین دا ارڅ خرافات دا بس تصورات خرافات دا شان نور نه پکاري موږ د ارڅ په خپل خوخه باندې روانو دا په فکری لحاظ باندې لیونیان دي د هوا او د هوس څپو داسې پسې اخیستې دي چې بیخي سترګو ته څه نه ورځي لکه ړانده چې په هره کنده باندې سر دي همغسې ور روان دي د یو افغان مسلمان دی او ساده پښتانه ساده افغان لپاره شي بل هر ژبه وایي چې دغه لپاره یو بل مثال لته چې د موضوع لکه سم واضح شي د تا کور ده په خپل د دمځکه اخیسته ده په خپل د ور باندې کور جوړ کړی ده په خپل د ورته دروازې خي په خپل د رنگ روغن ور کړی ده خپل فرش ظرف د پکې ور کړی ده خپل خلق د پکې کېنولې دي خپل خلک دې پکې کېنولي دي خپل د کور خلک دې پکې کېنولي دي فرش او ظرف او وسایل دا ټول هر څه پکې د تا دي نو اوس په دې کور کې د د تا حاکمیت او وینا وچلیږي او اراده دې پکې نافذه وي که د تا د همسایه د تا دې پکې وچلیږي که د تا د همسایه د یو بل لرې کلیوال که یو څوک راځي درته وایي چې سیر د ارت ستا پیدا کړی دی یار څه تا جوړ کړی دی هر څه تا ترتیب کړی دی خو ته نه پیږي دا د تا خزه دې ما په خوخه چلیږي تا زوی دې ما په خوخه چلیږي تا لور دې ما په خوخه چلیږي ته د کور ډیزاین او ترتیب او د شیان د ارڅ په خپل خوخه برابروم دا تاج څه کړی دا صحیح نه دی دا یو معقوله خبره ده نه ښه چې ته په خپل کور کې د بل چا نظام نه پرې دی نو دی الله په دې کون کې بیا څنګه دی بل چا نظام باندې ولې دا غننی پیدا کړ ولې دا دغه ملکیت نه ده ولې هغه د ارڅ په ښه شکل نه پیدا کړ هغه خبير بصير عليم حکیم ذات نه ده چې دا بیا دغه الله یو نوم حکم لري دی الله یو نوم د حکم د حکم معنا د حاکم حاکمیت پم کې دی الله چلی حاکمیت به پکې د الله چلیږي دا خو په معقول شکل باندې ما تاسو ته یو دوه ساده مثالونه پرانا کې ورته یو مې یو آلې یو ماشين مثال ته یو کور مثال ته د دې سیکولر خلک سره موږ خبره د دې ځنه شروع کوو د ساده به شروع کوو شورته د الله په دې نظام کې د الله په دې ځمکه د الله په دې کون کې ته د الله نظام پکې نه منې خپل پکې منې ما ته اجازه راکړي چې د تا په کور کې زه خپل نظام وچلوم د تا په دې کور کې رتبه مې مثلا د تا نه زیاته ده علم مې د تا نه زیات ده تجربه مې د تا نه زیاته ده ته مثلا لیسانس یې ما دکتورا اخیسته اجازه راکړي چې زه د تا د کور هر څه په خپل خوخه وچلوم تا ته تا ته بې واکه کما لکه تاسو چې الله بې واکه کول غواړي وی چې قانون به ارڅ حلال حرام دی حاکمیت نظام دی سیاست نظام دی اقتصاد نظام دی عسکري نظام د ټولنې نظام د ارڅ موږ په خپل خوخه جوړو شریعت ته کې د رجوع ضرورت نه لرو زه ورته وایم چې بس ما په دې ارت کې تخصص اخیستی ده ته دې نه محروم بس راځه یو ډوډۍ پکې خوره نور دا به ارت زه تنظیموم خوښه باندې ما چلیږي پکې چې زه څه غواړم هغه به خورې نه دا چې تی غواړي دا منی در سره نه منی کنه نو چې نه منی د خپل ځان لپاره نه منی د الله لپاره منی د خپل ځان په حق کې نه منی د الله په حق کې به دې کار غوښتونکي دي لبیخه د فلسفه د دوی د نظریه د دوی چې وایي حاکمیت به موږ په خپل خوخه باندې جوړو نظام به او قوانین به موږ په خپل خوخه باندې دلته تطبیقو دا یو غلطه خبره ده الله د دې هر څه حاکم ده الله د دې هر څه خالق ده الله د دې هر څه مالک ده الله په دې هر څه حاکم ده د دغه حاکمیت د تنفیذ او د چلولو لپاره الله دقیق نظام جوړ کړی انبیای را لګلی وخت په وخت چې د بشر کم ضرورتونه دي هغه په وحي کې ورته لېږلي او په آخري آسماني کتاب کې چې قران کریم د ټول هغه نظام او ټول هغه مصالح او محاسن یې پکې لېږلي چې د قیامت ورځې پورې د انسانان په دی باندې ښه چلیدای شي په ښه طریقه په باندې چلیدای شي او په دې قران کریم کې داسې کلی قواعد او اصول وضع کړی دي چې د هر زمانه د پاره دغه نه د احکام استنباط کیږي د هر زمانه د پاره د بشریت د ضرورتونو د پوره کولو د پاره هغه لارښوونې او لوایح او قوانین او یو تنظیمات او دا شیان لري دا شو د دې خبره چې دا کون د چا د خبره د چا په چلی د حاکمیت ساده خبره مې درته وکړه اوس راځو دې ته چې په شریعت کې د حاکمیت د تصور یا په اسلام کې د حاکمیت تصور دا داسې یو شی نه دی لکه دوه رکعته نفل چې کولی که خیر وسې او که دې ونه کول ګناهګار نه یا دا داسې نه ده چې دا خیرات ده که دې ورکه چاته درلوده دی ور دې که صحیح که دې ور نه که ګناهګار نه یا دا داسې نه ده چې ذکر او تسبیح دې که دې وکول ثواب دې وګټه که دې ونه کول ګناهګار نه نه د حاکمیت د تصور او د نظریه منل په اسلام کې دا د ایمان د صحیح کېدلو او د نه صحیح کېدلو معیار ده کله دا معنی ته مسلمان یې کله دا نه معنی به مسلمان نه یې په ورځ کې زر رکعات مونږ مو کې ته مسلمان نه یې که حج وکې په کال کې لس عمره وکې نیم کال روزه نیسي خیراتونه ورکې صدقې کې ورځ کې څو ځله قبله ته درېږي لا اله الا الله محمد رسول الله وای خود دا وای چې حاکمیت دی الله نه منم حاکمیت د دیموکراسي منم حاکمیت د سیکولرزم منم حاکمیت د کمونیزم منم حاکمیت د بل نظریه منم سیاست می نظام می اقتصاد می فوز او نظامیګری می دا مې زه د بل چا په اصول په نظام باندې برابروم دا مسلمانېږي نه دا د ما خبره نه ده دا د یو فرد خبره نه ده نه مؤمنان کیږي دا خلک تر هغه چې ته حاکم نه کی په هغه مسائل او هغه موضوعات او هغه شخړو کې چې پیښیږي د دوی ترمنځ ولی تعبدي جانب نه خي د عبادت زکات عقیده تصور غیبیات او دین اخرت دا جانب نه خي فيما شجر بينهم په هغه مشاجرات او منازعاتو کې چې دوی ترمنځ را پیږي په دې کې به د تامني که د تا په کې منله ای پیغمبره د پیغمبر په حیث نو دا خلک مؤمنان که نه د سره مؤمنان دي نه بیخي د بیخي له سره مؤمنان نه دي حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أو چې د تا حاکمیت پکې ومني خو چې لزړه په باندې خوښ نه بیا مؤمنان نه دي چې لزړه په باندې خوښ نه وي وای چې بس په اجباري شکل د عمر منل څنګه چل کوي بل چاره نشته بیا مؤمنان نه دي او که ومني لزړه نن په باندې قانې په باندې خو بیا هم یو څه چونو چرا پکې لري چې پیشنهادونه که داسې شي نو ښه به وداسې په مکمل ډول الله ته ورسپاري نه ويسلم تسلیما او دا هر څه په کلی ډول باندې ارڅ الله ته ورسپاري چې په دې ټولو منازعات او مناقشات او ټولو حقوقي او عدلي او په دې مسایلو کې به د الٰه منم په دې کې زه خپل پیشنهادات دا نه ورکوم الله ته مشورې نه ورکوم نو بیا به دوی مؤمنان کی که دا نه دې نه مؤمنان کی که هر څونه منځونه وکړي نو ګورې دلته د حاکمیت دا نظریه د الٰه د قوانینو د الٰه د شریعت د منلو دا نظریه دا په دین کې داسې یو اصل ده چې بل دې ایمان صحیح کیږي نه که ارڅونه ته پکې نفلونه روزي زکاتونه دا شیان پکې وکوي خو چې د د قانون د منلو د الٰه د حاکمیت د منلو خبره پکې نه وي په غیبه نه سړی نه مسلمانېږي زه د تاسو خدمت کې د قران کریم یو څو آیتونه یادومه چې رب العالمین په هغه کې د حاکمیت د نظریه په باره کې د اسلام د تصور وړاندې کړی ده چې په اسلام کې د حاکمیت او د قانون د تشریع د شریعت او د قانون د تنفیذ د دې څه حیثیت ده ګورې موږ تاسو په ساده ډول باندې د عام ژوند کې مانځه ته روژې ته زکات ته نوافل ته حج ته خیرات صدقې ته پردې حجاب دې مسایلو ته متوجه یو ځکه دا ډیر راته ویل شوي دا د حاکمیت نظریه دا په کتاب کې مونږ ډیر نه ده چا راته ښودلې په منبر او محراب کې چا ډیر راته نه ده ښودلې په مکتبي او د پوهنتون په نصاب کې چا راته نه ده ښودلې او د دې په ځای باندې په دې تیرو سلو نیمو سلو کلونو کې پردي نظریات راغلي دي د حاکمیت په شکل باندې په مسلمانانو باندې حکمرانی کړې ده کله کمونیزم کله مثلا لیبرالیزم کله دیموکراسي کله مختلف نورو رواجونو رسمونو یو ډول ملي ګرایي او دي شیانو نو د حاکمیت د موضوع د یو عقیدې مو د موضوع په حیث د موږ په ذهن کې موجوده نه ده ځکه خو راته دا ناشنا خبره ښکاري نو زه د تاسو په خدمت کې د قران کریم یو څو آیتونه بیانوم او بیا دغه نه سړی ته دا معلومات کیږي چې د اسلام په عقیده کې د حاکمیت دا تصور دا څونه اهمیت لري نو بیا چې دا شیان سړی ته ور معلوم شي ورسته بیا سړی ته دا ور معلومیږي چې وزن ومنم پکې د چا د ملل متحد ومنم کدی الله ومنم د حقوق بشر ومنم کدی الله ومنم د قانون اساسي ومنم کدی الله ومنم د رسم رواج او د ملي عنعنې ومنم کدی الله ومنم د چا پکې ومنم که یو څوک د حاکمیت په موضوع کې د الله مسله او هغه ونه مني دین ونه مني حکم ونه مني نور ټول عبادتونه وکړي او په ورځ کې زر کرته کلمه وایي دا نه مسلمان دي ځکه د کلمې په ویلو سړی مسلمانېږي نه د کلمې په منلو سړی مسلمانېږي د کلمې کې دوه جزء دي دوه جملې دي پکې لا اله الا الله او بلې محمد رسول الله لا اله نشته د بل اله الا الله مگر یواز یو الله ده بر حق اله ده یو ده خن وز د اله معنا څه دی معنا ده حاکم بل نشته ده که شریعت دم دیم دی یو منم که قانون دم دغه منم دی بل چا قانون نه منم دی بل چا نظام نه منم دی بل چا دستور نه منم دی بل چا اخلاق او ضوابط نه منم دی بل چا طریقه نه منم دی بل چا د ژوند بڼه نه منم بلکې یوازې هغه منم چې الله را ته ټاکلی دی دا معنا ده دا ایمانانو چې د یو څوټي کې یو بل ثوابونه پیګټه خلاص نور څه مدلول نه لري څه قانون نه لري نه موږ نه د کلمې معنا غلطه شوې ده د کلمې د معنا په اړه باندې موږ غلط تصور اخیسته ده او محمد رسول الله محمد دی الله استاد ده بل چې هر څوک ځان دی ار چا استاد کی راته کدی ملل ملتحد ملل متحد استاد کی کدی حقوق بشر استاد کی کدی ناتو استاد کی کدی ولسی جرګې استاذې کوي کدی ملت استاذې کوي کدی هر چا استاذې کوي او هغه به ماته دستور راوړي چې دا کوه دا مکوه دا به یو من منم یوازې محمد رسول الله منم دغه طریقه منم د کلمې په ویلو سړی مسلمانۍ دي نه په منلو یې مسلمانۍ دي نو بیا سړی ته معلومات کیږي چې د حاکمیت دا تصور دا په اسلام کې څه شی ده الله تعالی فرمای سورة النساء کې نه 50 آیت کې الله فرمای یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو اطیعوا الله واطیعوا الرسول دی الله ومنئ دی الله اطاعت وکوئ او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکوي و اول الامر منکم او د هغه اول الامر ومني چې له تاسو مسلمانانو وي تاسو د دین خبره درته کوي فان تنازعتم في شيء کچیر د تاسو په څه کار کې شخړه راغله شي ان قران کې دلته نکره راغله نکره معنا ده چې دا غیر محدود ده هر څه اطلاق کیږي دا غیر محدود انډیپندنت ده غیر محدود هر شي کې چې د تاسو اختلاف راغی شخړه راغله دا نه یوازې چې او داسې منځو عبادت او روزي او زکات او حج په دې مسله نه څون نور شیانو کې چې د تاسو شخړه راغله فین تنازعتم که تاسو په نزاع کې واقع شوي نظام راغله فی شیء په یو شي کې فردوه نو هغه راجع کوي الى الله الله والرسول او رسول ته یعنی دی الله کتاب ته راجع کوي د رسول سنت ته راجع کوي رسول صلی الله علیه وسلم ژوند دی په ژوند کې هغه ته راجع کوي دغه شخص ته او چې هغه نشته ده نو دغه وینا وته دغه احادیث ته راجع کوي ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر که ایمان لرئ په الله او په ورځ د آخرت نو دا کار وکړئ او که ایمان نه لرئ نو کوئ چې څه ګړئ هر خواته چې بیا راجع کوئ هر خواته بیا یې ذلك خير واحسن تاويلا دغه کار د تاسو چې راجع کوئ الله ته دا چې ام دې امدغه حاکمیت په موضوع باندې الله رب کریم پکې صراحت کوي فرمای ان انزلنا الیک الكتاب بالحق الله فرمای ای پیغمبر ما نازل کړی دا, دا کتاب تا ته په حق باندې یعنی په دې کې چې څه دی هغه حق دی باطل به کې نشته ده چې څه پې وکړئ یوازې تلاوتونه یې وکړئ ختمونه پې وکړئ دمونه پې باندې واچئ نه لتحکم بین الناس چې ته حاکمیت وکوي په دې باندې د خلکو په منځ کې حکم او فیصله وکوي د خلکو په منځ دا کتاب مې تا ته نازل کړی چې ته د خلکو ترمنځ فیصله په دې باندې وکوي د خلکو شخړې په دې باندې حل کړي حکم د ادب باندې ولګوي د دې کتاب حکم په ولګوي د جرګې د خلکو د ملل متحد د حقوق بشر د ناتو د نور تړونونو د دو نه د دغه کتاب حکم په باندې حاکم کی لتحکم بین الناس چې ته حکم کوي د خلکو ترمنځ بما په هغه څه باندې اراک الله چې الله تعالی درخو ولا تكن للخائنين خصيما او ته د خاینو خلکو پلوی مه کوه د هغوی طرفداري مه کوه نو ګوره دلته هم رب العالمین د دې کتاب د نازلولو وجه څه ښیي چې په دې باندې ته څه وکوه د خلکو ترمنځ حکومت پې وکړه فیصلې پې وکړه دا حاکم که د خلکو شخړې په دې کې حل کوه چې اوس د تا په قانون اساسي کې دا دي وروسته به راشي چې دلته به د اولس اراده حاکمي په دې کې به د دیموکراسي تحقق اصل وي په دې کې به د بشر حقوق منل کیږي ورسته من قانون اساسي راوړل زه به تاسو خدمت کې بیا ماده وار عرض کوم الله تعالی فرمایي په سورته احزاب شپږ درسم آیت کې الله فرمای وما كان لمؤمن ولا مؤمنه دا حق نشته یو نارینه مؤمن یو خزینه مؤمنه ته اذا قضى الله ورسوله چې کله فیصله وکوي الله تعالی او د هغه رسول امرا د یو کار یو کار باندې فیصله وکړي چې دا داسې کوي دا داسې وایي دا داسې عملی کوي یا دغه ته مور نږدې کیږي ان یکون لهم الخيره چې بیا د نو دوی ته اختیار وي پکې چې الله په کوم موضوع باندې فیصله وکوله او پیغمبر فیصله وکوله پغې کې بیا نه ناری نه مؤمن ته د اختیار شته نه خزه ته چې هغه د بیا خپل اختیار پکې وچلوي نه د حاکمیت په موضوع کې بیا د بل چې اختیار سلب دی الله فرمایي چې دا حق ورته نشته د نور بیا من امرهم ان يكون لهم الخيره من امرهم چې دوی ته د اختیار وي د خپل کار چې د خپل کار مې څنګه زه چلوم هغه څه د ما خپل خوښه ده ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا څوک چې د الله نافرمانی وکړي د پیغمبر نافرمانی وکړي هغه په ښکار واضحه گمراهي کې دی همدارنګ رب العالمین د سورته مائده په 43 آیت کې فرمایي وانزلنا الیک الكتاب بالحق ما نازل کړی د تا ته د کتاب په حق باندې مصدقا چې تصدیق کوونکی او رښتینی ګڼونکی ده لما بین یدیه د هغه کتابونو چې تر د مخکې وو تورات زبور انجیل نور آسماني صحیفې من الكتاب کتابنا ومهيمنا عليه او حاوی د دی اغو په احکام باندې د بخانه کتابونو احکام رب العالمین په دې کې راجم کړی دی په دې کتاب کې چې هغه څه د پاتې کېدو وړ و انور الله منسوخ کړی باقی مندې په دې کې راجم کړی دی په هغه حاکم کړی دی نو څه چل کوه فحکم ته حکومت کوه حکم کوه فیصله کوه بینهم د خلکو ترمنځ بما انزل الله په هغه څه چې الله نازل کړ نو ګوري په صراحت باندې حکم کوا حکومت کوا فیصله کوا په منازعاتو کې په دې ارڅ کې او بیا تعقیب کې ورسره سره چې کته داسې ونه کوي نو گمراه شوی کته داسې ونه کوي مؤمن نه یې تا ته بيخي د حق نشته چې لدې نه خو ته بل څه وکړي خلک وړاندې دی ورور وړاندې خلکو په لوی لاس ځانونه وړاندې کړي د الله کتاب ته نه ګوري او ای روان دي خلک دا داسې آیتونه نه دي چې دا ما جوړ کړی یا تا جوړ کړی یا بل څه جوړ کړی دا په اصل قران کې محکم آیتونه دي چې معنا یې واضح او ښکاره ده بیخي دا د متشابهاتو نم نه دي چې سړی وای چې په دې کې به دوه درې خبرې وي اصل خبرې نو زه غواړم تاسو د تصور درکم چې د حاکمیت موضوع په اسلام کې دا داسې نه ده چې اختیاري موضوع ده بې له دې د چا ایمان نه صحیح کېږي که یو څوک وایي چې زه مسلمان یم حج کوم زکاتونه نفلونه روژه د ارت څه کوم په نظام کې د دیموکراسي منم زه د نظام په سیاست په هیڅ دیموکرات یم د اقتصاد په هیڅ کپټالیست یم او د اخلاق په لحاظ باندې زه لیبرال یم دا بیخي مسلمان نه ده مسلمانې خو هغه ده چې دی ټول د ارڅ به دی الله مني او کوي چې نه د عبادت او سنت او او نور واجبات او نوافل او د شین کې د پیغمبر منم او د نور شین کې به خپل منم نو دا خو تا ځان شریک کنه تا خو ځان عبد ونه غاڼه عبد خدای دې ته وای چې هغه غلام وي هغه د بل چا په اراده چلی ته خو دلته خپل اراده چلی ته خو it is my wish دا د ما خپل خوخه ده نو تا خو ځان شریک کې دی الله سره په حاکمیت کې ته خو مشرک شوې په دې کار باندې الله وي د ما منه ته وای نه دغه کې د تا منم په دابل کې بس در سره شریک یم دې بل کې به د ما منه یا په دې بل کې زه خپل چلوم ماته به څه نه وای ځکه چې په دې کې زه د تا نه خپېږم ځکه که خنه پیدا خو د تا به معنی نه کنه دا چې د تا نه خپل معنی معنا ده د تا بیرته پاتې ده او د ما چې د ماډرن ده د تا نه منم پکې د دې کې د ما منم ځکه د ایتا نظام چې د دې زمانه سره نه چلیږي ولا تتبع اهواهم الله فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ته پیروي مکه و د دوی د خواخو د دوی د رایو انتخابات مکه ورسره چې د چارای ډیر شو دی غوي به منم که دا ټول راجم شي په یو باطل خبر باندې د ټول رائے پم دی وي چې او دا کار به کوي ته به نه مني ورسره لا تتبع اهواهم دوی په آرا او په خوخو پسې مزه په اسلام کې حق د هغه د پیروانو یا د ملاتړو په اکثریت نه ثابتېږي په اسلام کې حق په دلیل ثابتېږي که په یو موضوع باندې د حقانیت دلیل موجود وي لکه د جهاد فرضیت لکه د حجاب موضوع او د ټوله دنیا خلک راټول شوي چې نه دا پکې نه منو هغه نه باطلی او که یو کار باندې لکه د زنا حراموالی د شراب حراموالی د کفر حراموالی د بل چا د حاکمیت د منلو حراموالی دا الله حرام ثابت کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرام ویلی خلکو ته د حرام په حیث خلکو ته بیان کړی او د ټول دنیا خلک راټول شي او رائے ورکي چې نه دا کار روا ده شراب څکل دا روا ده ځکه چې دا روحي مشروبات په دې باندې حلال کیږي نه او یو وایي چې زنا ځکه حلال روا ده چې دا په خوخه باندې شوی دا د بشري تقاضا ده شخصي زندگی ده نه ما په شخصیت کې د چا څه کار په دې باندې دا نه حلال کیږي دا به بیا هم حرام دي نو ځکه خو الله فرمایي ولا تتبع اهواهم ته د دوی پر رایو پسې مزه دوی په نظریاتو پسې ته مزه عما جاءك من الحق د هغه څه نه چې تا ته راغلي دي د حق یعنی هغه چې حق سره راغلي هغه پرې دی او د دوی په خوخه پسې زیاده سم کوه لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا موږ د تاسو هر امت لپاره جلا جلا شریعت او جلا جلا لار ټاکلې ده د تاسو د امت دغه لار ده چې دا ما درته بیان کړې ده دا به منی دا به کوي د دین اخوته نه منم همدارنګ رب العالمین د سورته النساء په شپږم او یو شپږم آیت کې فرمایي ډېر خطرناک آیت دی معنا ته متوجه شي الله فرمایي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك آیا ته نه ګوري هغه خلکو ته چې ګمان کوي چې دوی ایمان راوړی ده په هغه څه باندې چې تا ته نازل شوی دی تا به نازل شوی او په هغه څه چې له تا نه مخکې نازل شوی ګمان کوي الله دا نه فرمایلی چې دوی وایي زعم د دروغ د لپاره اکثره استعمالوي د زعم ټکی چې هر چیرته راشي دا په هغه مواردو کې استعمالېږي چې هغه حقیقت نه لري دروغ وي موږ تاسو په فارسی کې وایي کنه بزعم خود میگویم ځان په هغه مواردو کې استعمالېږي چې الته د دروغ جانب پکې غالب وي د حق جانب پکې د رښتینولۍ جانب پکې کم وي یا نه وي پکې اصلا آیا ته نه ګوري هغه خلکو ته چې ګمان کوي چې ایمان راوړی په هغه څه چې نازل شوی تا ته او په هغه څه چې نازل شوی لته نه مخکې نو څه چل کوي دوی یریدون دوی بیا غواړي ان یتحاکمو الی الطاغوت چې دوی فیصله ویسي کعب بن اشرف طاغوت ته بل چاته دلته الله تعالی یو ژوندي شخص ته طاغوت وایي سم دم سړی د ناس ده خلکو ته فیصله کوي د اسلام په خلاف الله ورته طاغوت وایي ځکه خو په شریعت کې هر هغه څه ته طاغوت ویل کېږي چې هغه غیر دی الله نه دی بل چا د مرجع مطابق د ارادې مطابق فیصله کوي که هغه شخص وي که هغه قانون وي که هغه نظام وي که هغه موسسه وي که هغه کمپنۍ وي که هغه پیر وي که هغه ملا وي که هغه شخص هر څوک چې وي چې د الله د شریعت نه علاوه په بل شي باندې فیصله کوي هغه ته طاغوت ویل کېږي ان يتحاكموا الى الطاغوت دوی غواړي چې فیصله ورول خپل طاغوت ته وقد امروا په داسې حال کې چې دوی ته امر کړی شوی ده ان یکفروا به چې کافر دي شي په دې طاغوت باندې د طاغوت د نه مني الله امر ورته کړی چې دغه طاغوت ممنئ ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا شیطان غواړي چې دوی په تر لږه لږه ځای په گمراهۍ کې گمراه کی خو همدغه خلک واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله او چې کله ورته وویل چې دغه خلکو ته چې راشي ای خلکو هغه قانون ته چې الله نازل کړی ده و الى الرسول او پیغمبر ته د پیغمبر سنت ته د پیغمبر طریقې او شریعت ته رأيت المنافقين يسدون عنك صدودا بیا به ته ګوري منافقان چې لتانه مخ اړي په اړول باندې یا خلک دنه بندي په بندولو باندې تا ته خلک نه در پریدي لته نه مخونه اړي او خلک هم نه در پریدي ګوره دلته اوس هغه خلک چې وای منګه په تا باندې ایمان لرو او په تا نه مخکې په بخاني کتابونو باندې ایمان لرو خو فیصله خپل طاغوت ته وروړي د دوی په باره کې الله تعالی د دوی د ایمان په حق لڅ ویل چې دوی ایمان صحیح ده کدا یو مزعوم ایمان ده یزعمون ګمان کوي د دروغ خبر دې د ایمان به صحیح نه ده وروسته به په صراحت باندې فرمایي چې هغه څوک چې چې د تا خواته او د شریعت خواته راوبلل شي چې راشي دغه باندې فیصله وکړي بیا مخ اړې بل خواته وي دا څوک دي منافقان منافقان کافرانی کنه کافرانی کنه نو د حاکمیت موضوع په اسلام کې دا یو ساده موضوع نه ده په دې موضوع باندې خصوصا هغه ورونه چې د حقوقو فاکولتي وایي یا د حقوقو د فاکولتو نه فارغان شوي یا د حقوقو فاکولتو کې تدریس کوي دې موضوع ته باید دقیق متوجه وي ځکه چې په حقوق کې قوانین ویل کی په حقوق کې د حاکمیت او د دفاع مسائل ویل کی په دې باندې پوه شي چې دغه کم حقوق چې زه د حقوقو په حیث منم د دې مصدر او منشأ څه شی دی وحی ده که د خلکو آرا دي که د خلکو آرا وي دا خو بیا د الله په مقابل کې راغله او که د الله وي نو بیا مصدر کوم د قران کې د حدیث کې کوم ځای راخصل شوی دی شیان که په دې په قانې شو چې دا حق ده او زه د دې حقوق استاد مې دې تدریس کوم او قانې په باندې او په دې پیږي چې د مصدر او منشا مصدر یې منبع دا د غربي فیلسوفانو نظریات دي بیا هم په باندې افتخار کې لګي په یقیني ډول د خلک کافر کی د لدین نه وزي خو که یو چا ویل د حقوق فاکولته او په دې پیږي چې دغه کم شیان چې زوایم د طاغوتی شیان دي اوس مې ویل ده نه پیدم توبه په باندې وباسي الله او ای چې د دې نه ورسته به زه د دې قوانینو بدی خلکو ته بیانوم خلکو ته به دا وایم چې او خلکو ګوري دا طاغوت ده دا کفر ده دا د الله نه مخ اړول دي دا د شریعت په مقابل کې د بشر بشر د اله په حیث منل دي دغه نظریات د وحی او د عصمت په په دایره کې منل دي زه به خلک په دې خطر باندې پوي کوم امید چې الله ورته عفو وکړي خو که بیا به باندې ټینګ وي او چې نه د دې په مقابل کې دا شریعت دا زړه خبره ده د 1200 کلو مخکې خبره وه دا اوس نه چلیږي د انسانانو ضرورتونه بدل شوي دي انسانانو د ژوند کیفیت او شرایط او بڼه بدله شوې ده او اوس شریعت د دې لپاره کفایت نه کوي دغه اوس معاصر ماډرن قوانین چې کوم راوتلي دي غربي فیلسوفانو د دې لپاره خواري کړې ده او په دې کې حقوق او په دې کې واجبات د خلکو معلوم کړي دي نو بیا خدای په یقیني ډول د طاغوت په صف کې دی په خپل ورزي د طاغوت په صف کې دی د هغه طاغوت په صف کې چې الله ورته طاغوت ویلی ځکه دی خلکو ته حاکمیت کوي دی قوانون وضع کوي یا قوانین نه دفاع کوي یا د څارنوال په حیث یا د حاکم په حیث یا د قاضي په حیث یا د مدافع وکیل په حیث دمدغه قوانینو پالنه کوي دمدغه څارنه کوي دمدغه ښوونه کوي په دغه باندې ایمان لري په دې باندې د خلکو تنازعات او فیصله حل کوي نو ته وایې چې دغه تیر شو آیتونو پرانا کې دی بیا په ایمان پاتې کېږي د ایمان پاتې کېږي خو ایمان نه پاتې کېږي ځکه خو نن په اسلامي نړۍ کې او په غرب کې تر ټولو معتبره فاکولته دی حقوقو فاکولته ده او تر ټولو مقدس او محترم شخص او ځای هغه محکمه ګڼل کېږي وې د محکمې قداست تر پخوا لاندې کړ قاضي ته تر ټولو په لوړه مرتبه باندې په غرب کې قاضي هغه ته جسټس د تکتل کیږي د دې مرتبه تر ټولو لوړه د یو ډول قدسیت لري بيخي په خلکو کې د دې توهین باندې خلک محاکمه کیږي ځکه دوی دون ارزښت ورته ورکړی دی همدارنګ رب العالمین فرمایي انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله بشک د وینا د مؤمنانو چې کله راوبلل شي د الله طرف ته او د رسول او پیغمبر طرف ته ليحكم بينهم چې فیصله وکوي د دوی ترمنځ نو دوی وینا به څه شي په دې وخت کې ان یقولوا سمعنا واطعنا شوي په واوریدل او ومنل دا خبره سر سترګو چې الله څه وایي او رسول څه وایي سر سترګو موږ اوریدل دا ومنل دا وایي د چا وینا ده قول المؤمنین دا د مؤمنانو وینا ده واولئک هم المفلحون هم دغه بیا کامیاب خلک دي خو کافران بیا د دې نه سرغړونه کوي لکه مخکې آیت شریف کې راغله کنه چې کله الله طرف ته راوبللی شي منافقان او هغه چې ایمان د دروغ ده د زعم ایمان ده هغه به يسدون عنك سدودا مخدر نه اړي په بل آیت کې رب العالمین د سورته نساء سورې 15 آیت کې فرمایي و من یشاقق الرسول څوک چې مخالفت وکړي د رسول سره من بعد ما تبين له الهدى ورسته د اغنه چې د هدایت لار او د هدایت حکم دا ور معلوم شي ويتبع او پیروي وکي روان شي غیر سبیل المؤمنین غیر د مؤمنانو نه د بل چا په لارې باندې نو وليه ما تولى نو ور حواله به کو ورو به ګرځو ام دوی ته چې دا دی ورګرځیدل ونصله جهنم او ورو به رسو جهنم الله مؤمن جهنم ته بیایي په دې کار دی کافر شوی د ځکه دی جهنم ته بیایي وساءت مصيره او دا جهنم ډیر بد ځای ده همدارنګه الله تعالی په سورۃ شورا کې لسم آیت فرمایي ومختلفتم فيه من شيء او په هغه څه کې چې تاسو تنازع او اختلاف راغی شيء هر شيء چې وي غیر محدد هر شيء چې وي فحكمه الى الله نو دغه حکم به راجع کوي الله دی الله دی د عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو لقب دی فاروق ورته ویل کی کنه عمر فاروق د فاروق لقب په څه ګټه لري خبر یاست دی یهودي او دی مسلمان چې په ظاهر مسلمان نور منافق وو دی هغه په خبره باندې تنازع او شخړه راغله يهودي په دې په یله په زړه کې چې دغه پیغمبر په حق امی کلمه را تمام میکنم بخیر باز اگر میششتیم اونجا باقی درس اونجا مکمل میکنم يهودي په دې په یده چې دغه پیغمبر په حق پیغمبر ځکه يهودان په زړه کې په دې پوه چې دا په حق پیغمبر ده د عناد دی وجنه نه مانو دا څنګه چې باور په باندې نه وو يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دوی دا پیغمبر د سپیژنې حقانیت لکه د خپل بچی چې پیژني هر څه نه یاګاوي د خپل اولاد په حال سره سم خبري دوی هم دقه سجې د پیغمبر په حال خبر دي چې دا سم پیغمبر په حق پیغمبر ناغه ویلې دته فیصله ورو دغه منافق سړی چې په ظاهر باندې ځان مسلمان ګڼه د بسړی دی لاړ بشه لاړ بشه بس نو بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د يهودي په حق کې فیصله وکړه اقصا وګدر د تاریخ او سیرت او تفاسیر په روایت کتابونو کې راغلي بیا دغه چې ځان ته مسلمان ویلي دې چې راوته په دې فیصله باندې راضي نه و به ویل چې راځه یو رب ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ورشو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ورغله دا جریان ورته واوراوه بیا د يهودي ورته ویل وی چې موږ ابو القاسم ته ورغلی وو يهودانو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ابو القاسم ویل وی هغه ته ورغلی وی دغه څه فیصله ده هغه صحیح ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته هغه صحیح فیصله هغه نه چراوته دغه منافق سړی ته دا ور معلومه چې عمر دغه ډېر شدید سړی دی د کافرانو په مقابل کې او نو چې دغه د ما مقابل لوري کافر د يهودای ده راځه د دې د شدت نه مزه څه استفاده وکوم د ته بم ورشو ګوند د دې يهودیت ته وګوري د امام د ظاهري مسلمانۍ ته وګوري ګوند د ما په حق کې فیصله وکړي لړ د عمر رضی الله عنه کور چلته ورغله جریان ورته تیر ک نو بیا دغه يهودي ورته ویل چې موږ ابو القاسم ته ورغلو یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او وخت صدیق ته ورغلو رضی الله عنه خدا سړی وایي چې یو له دته راشو وای خه دغه څه ده وای تاسو دلته کې نظر اعظم فیصله درته کوم لاړ کوته کوته لاړ تورې راوخته او ځای په ځای هم دلته د منافق ککره ته غوڅه کړه د منافق ککره غوڅه کړه ګوري دلته اوس یو غټ کار وشو عمر رضی الله عنه یو څوک به محاکمه به پښتنه به د دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رجوع وکړي دیم علال کمړک وی وجه سره دیوالو ځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېد چې عمر د رضی الله عنه داسې کار وکړ په ځای دې چې محاکمه یې کی په ځای دې چې توبېخ یې کی په ځای دې چې سزا ورکړي په ځای دې چې بندي یې کی په ځای دې چې دا پښتنه ته وکړي چې دا کار دی ولې وکاوه به پښتنه ولې وکاو هغه ته د فاروق لقب ورکوي په تا باندې الله تعالی د حق او د باطل ترمنځ فرق کوي د فاروق لقب ورته ورکوي علما وی دا ولي وی دا ځکه چې د پیغمبر فیصله نه منل د داسې یو کفر د چې په دې کې بل څه ته ضرورت نشته د چې پښتني وکړي بس نه مني د پیغمبر حکم دی ونه مانه فیصله درته کړې ته نه مني د دین نور بل واضح کفر څه شی دی د دې کفر د اثبات لپاره د نورو دلایل ضرورت به خسته نه ته خپل نه مني نو ځکه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه نازاو نه واز دا چې توبېخ نه کوي نازاو هغه داسې یو کار کړو چې باید کړی وای ولی ځکه دا سړی کافر شوی و په دې خبره د پیغمبر د فیصلې په نه منلو د څنګه شوی و کافر شوی و نو د کافر په مقابل کې به رسول الله ولی صلی الله علیه وسلم ولی عمر رضی الله عنه څنګه دی په دې کار باندې کافر شوی و هغه د منافقت کفر خو پټ و د یو ظاهر ظاهری او ښکارا کفر ارتکاب کړی و نو ځکه دی په باندې ووجل شو نو د حاکمیت موضوع دا یو مهمه موضوع ده د حقوق خلک د شریعت د فاکولټي خلک دي نور فاکولتو خلک هغه چې سیاست د فاکولتي خلک دا دی باید په دې باندې پووي چې دا ډیره یو خطرناکه موضوع ده او په دې کې دې ته ګوري چې د الله حکم به کې حاکمي کنه آیا زه خو د الله د حکم په مقابل کې نه واقع کیږم آیا د بل چا حکم ته خو د الله په حکم باندې ترجیح نه ورکوم د پارلمان خلک دې په دې باندې پوښي ځکه د پارلمان په باره کې تاسو د فکری پوهنې کتاب کې وګورئ پارلمان ولې او طاغوتی اداره ده تفصیلی بحث د دلایلو پر اړه کې شوی نو راځو بیرته د ټوله خبره سره را خلاصه کوو او هغه ده چې د حاکمیت تصور په اسلام کې اضافه شای نه ده یو نفلی شای نه ده بل دې ایمان صحیح کیږي نه څوک وځي اسلام منم خو حکومت کې د اسلام نه منم حکومت د دیموکراسي منم دا نه مسلمان دی د اسلام نه صحیح کیږي د اسلام د پاره د ایمان د صحیح کېدلو د پاره به اول تصور دا مني چې زه د الٰه منم قانون د الٰه منم هر څه کې د الٰه منم من شيء من شيء تنکیر باندې الله تعالی فرمایي علما فرمایي چې د تنکیر معنا دا ده چې د کې اطلاق پیدا کی عمومیت پیدا کی دا به عام شپارس شي باندې اطلاق اطلاق مقید به نه هر موضوع کې نو خبره دا ده چې اوس قوانین به د چا منو د چا قوانینو ته رجوع کوو د ملل متحد که د اساسي قانون که د بشر د حقوقو که د ناتو که د رسم و رواج او د قومي جرګې چا ته به رجوع کوو دا موضوع اوس واضحه شوه چې د اله قول ته به رجوع کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت ته به رجوع کوو او یوازې د کلمې په ویلو سره مسلمانېږي نه د کلمې په منلو سره مسلمانېږي چې کلمه ومني نو مسلمان یې او که په ویلو باندې نو بیا خو ډیر خلک منافقان به ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل جهنم کلمې به ویلې منځونه به کول خو په ځل کې منل نه نو ځکه خو الله تعالی د کافرانو نم کته طبقه د جهنم ته ورغورځي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ځکه دوی خطر مسلمانانو ته زیات ظاهری کافر نه مسلمانانو ځان ساتل شو دین ساتل نه شو